نو دا کما سلی کنزن په مثل لخزانی وی یو سړی سره ډیره قیمتي خزانه ده ولا ينفق منه في سبيل الله اغه نه لګی د دین د الله په لار کې نی پزان لګی نی په بل لګی نو دغه مال نه څه مقصد دی نی پزان لګی نی بل لور کې بس څه شسو کی داری دیو کا رواه احمد و الدارمیو دیو جن علم چا حاصل کو او دې بیا علم خینا درس و تدریس نه کوي ناغه علم زده کو خدا علم نافع نه دی علم زده کو علم نافع نه دی رواه احمد و الدارمیو رحمهم الله بس کو کوایو